سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه د خبر متواتر شروط پنځه شو اول شرط دا و چې سندونه به ډیر وي کثرت به پراویانو کې دوهم دا دی چې دا کثرت به دومره وي چې عادتا به د دې راویانو اجتماع په کذب باندې محال دریم دا چې دا کثرت به د ابتدا نه تر انتها پوري وي څلورم داو چې انتها به امر محسوس دی پنځم داو چې ترتب د علم یقیني بور باندې راغلی وي په دې پنځمه خبره یو اشکال دی چې دې ته خو ضرورت نشته ځکه چې دا څلور شرطونه راشي نو دا پنځمه په خپل راځي څلور شرط چې موجود شي نو علم یقیني په خپل راځي نو دا ترتب د علم یقیني دی ولې شرط کړو نو دی ورته جواب کوي چې دا لازم نه ده چې همیشه د دې څلورو خبرو نو ورسته علم یقیني راغلی وي کله د دې څلورو نو ورسته علم یقیني راځي کله نه راځي نو که علم یقیني نه راغلی نو هغه ته به مشهور وایو متواتر به ورته نه وایو خو مشهور به لغوي مشهور ورته وایو او که علم یقیني ورپسې ورسته راغلی او دې ته به بیا متواتر وایو وقد يقال ان شروط الاربعه کله کله څوک داسې اعتراض کوي چې دا څلور شرطونه د دې پنځم نه بغیر اذا حصلت چې کله دا حاصل شي استلزمت حصول العلم نو دا مستلزم شي حصول د یقین لره یعنی دا پنځم په خپل راضي وهو كذلك دا جواب دی دا خبره ټیک ده خو فل غالب غالبا دا سیده چې د دې څلورو نورسته دا پنځمه خبر په خپل راضي لكن قد تتخلف عن البعض لكن په بعضو صورتونو کې دا څلور خبرې وي او پنځه منۍ لمانع لوجه د یو مانعنا نو چې څلور وي او پنځه منۍ نو لاندې نقطې لیکلي فلا بد من الاشتراط نو د پنځمې خبرې شرط ضروری دی چې کدا پنځمه خبره وا نو دا به خبره متواتری او کنه وا اولې څلور خبرې وي نو دا به مشهوري لغوي وي وقد وضح بهذا التقرير نو په دې تقریر باندې تا ته واضح شو تعریف المتواتر چې متواتر دی ته وایي چې راویان ډیر وي او ډیرواله دومره وی چې عادتا د غوی اجتماع په کې زب محاله او دا کثرت د ابتدا نه تر انتها پوری وی او انتهای امر محسوس ته وی او ترتب د علم یقیني پیراغلی وی نو دا تعریف ته واضح شو وخلافه او خلاف المتواتر چې مشهور دی قد يرد بلا حصر ايضا دام کله کله بلا حصر راځي لكن مع نن ډیر ستړی شوم دې پورې بس ته وخلاف وو پورې صحیح ده دې کې نور خبرې دي تحقیق